غټ نخه او سول د منافق د درې دي یو کلا چې خبره کې دی به درو وای الګه سبق د یاد کړي او چې ما یاد کړي په ټکی باندې پوي که سبق دی بیا حافظ سے بول زیدون به نه پويږي ودروغ جنن دروغ ولې بیا د منافق نه خزا اله کته دا کار او چې ما کړی یا کار بیا نه کړی وایذا وعده کله چې وعده وکینو اخلف خلاف کوي یرا ټول وعده هغه نن سبا خلک بالکل پابند نه کوي تب لالم شي ته ما څه وعده کړو به خان دی خپل بچینګون لکه تا چې وعده کړې ظالم او سره د مفتی سره د مولاینا ځان د دیندارې وعده او کې به خلاف د وعده کې اسی خلق کلام دی وایزا تو مینا خانا کله چا غسر امانت کې خود لشي نو خانا د بخیانت کوي الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین بل حدیث د لوی ګناهونو شرک او د الله سره او نا فرمانی د مشرانو وقتل النفس او وجل د نفس دی د نفس څنګه د نفس وجل یا خودکشي کولی یا د نفس وجل چې بل د ملک لګه خپل ځان د ملک کنه اوبه سبا تا وجني ها او یمینی غموس یمینی غموس چا قسم په دروغ دی او دې ته په دروغ خلک قسم خوري دي ته یمین غموس وي غموس وي غپې ته د دې قسم په وجب دلا قیامت کې الله غپې پس کې اور گئی په جهنم کې چا چې قسم په دروغ وکړو جهنم کې به غپې خوري البر حسن الخلق نیکی خستا خوی دی دقص والاسم ما حاک فی صدرک او گناہ اغا دا چوا کیا کیگی استا پسینه کی وکره تا او بدګنی ته ایت تل علیه الناس چې خبر شي په دې باندې خلک نیکی دا دا چې توې زما په نیکی دې خلک خبر نشي یو الله چې خبري او چې خلک خبريږي نو ته بدګنی دا مړه سره خلک خبر شي او چې د بل مسلمان د بل انسان د ویني او د مال د حفاظت کوشش نه کوي دا د سن مسلمان کله دی قدوری